څنګه جهاد دی شروع او په دې کې تاسو پاسه او د کافرو کوټې اوسې دی دا جایز دی د کافرو باغونه اوسې دی دا جایز دی وی په روان جنگ کې جایز دی خو چې جنگ ودرېده او فتح ملو شو نو بیا سزول جایز نه دي جنگ روان دی د کافرو باغونه دي او اورم ولا ورکه بالکل صحیح ده دا دوی له زور ورکوي خو ما به که جنګ ختم شو فتح حاصله شوه نو هلکه دا خو بیا د مسلمانانو شو نو بیا د دې سزول نه دي پکار اصل کې یو مخکې یو مسله تېره شوې وه وایي چې عذاب مه ورکوې د الله په عذاب په اور باندې چاله عذاب مه ورکوي چې سړی راوالی اور ته ورواچوي او سوال پیدا شو چې مونږ د چا کور سوځو د چا باغ سوځو نو دا خو مور دی که نه دا به جایز دي که دا به جایز نی نو دی ته سرنامک دي چې دا جایز دي حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم قال قال جرير ها قال جرير جرير ابن عبد الله بجلي دا لوی شان ولا صحابي دی د خپل قوم سردار دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا په نهم کال په لسم کال له هجرت راغی او دی بیا مسلمان شوی دی قال دی وی واقع بیانوي قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ما ته ووی چې یا جریره الا تریحنی آیا ته به ما له ارام رانکې وکان بیتن او دا یو کوټه فی خسعم په خسعم قبیله کې په خسعم قبیله کې د یمن کې یو علاقه ده خسعم نو د دغه قبیله دا بتخانه و دا د دغم بتخانه و د خسعم قبیله دا د جری صاحب قوم نه دی جبله بجله د بجلې قوم هم دا دغه وخه بتخانه وه یسمه چې ویلی کیږي دغه ذوالخلصې ته الکعبة الیمانیه کعبه یمانیه وی دا د یمن د علاقې کعبه ده او دې ته به وی دې بلې ته وی دا د مکې د علاقې کعبه ده قال جریر وی فانطلقتو زه روان شوم فانطلقتو د رسول الله د حکم د پوره کولو لپاره زه روان شوم فی خمسین و مئت فارس په یو نیم سل شاسوارو کې یو نیم سل مې ځان سره د اسونو سواره د ځان سره روان کړو فی خمسین و مئت فارس په یو نیم سل شاسوارو کې اولکه دا سوکو من احمس چې دا د احمس قبیلی و دا د قبیلی نامه ده وکانو اصحاب خیل او دا ملګری خاوندان دا سونو دا یو نیم سل کسان دوی سره سونو قال جریر وی ماته یو مسله وه چې راغورځېدم نو ما رسول الله ته دا شکایت وکړو چې حضرت ما ته خو دا بیماری ده فضربا فی صدره فضربا نو رسول الله ووه وهلې وکړه فی صدری په سینه زما کې دا مبارک لاس راواغشته او زما په دا سینه داسې داسې ووه حتی نو دا دومره مبارک لاس و چې د دې اثر مې دننه سینه کې محسوس کو حتی تر دې پورې رأیتو چې ما ولیده اثر اصابعه هغه اثر د مبارکو ګوتو د هغه فی صدری په سینه زما کې دا یې راسره عملي طور وکړو چې داسې په سینه راله ټس راکړو او په خولې وقال وی وی دعا راته کوي اللهم ثبته یا الله ته دې مضبوط کا یا الله ته دې مضبوط کا وجعله او یا الله وی ګرځوه هادیا لاره ښودونکې چې د خلکو تکمیل کوي د خلکو کاملوالی کوي ای زما ربه دې وګرځی دا جریر مه دغه دې دا هادیا لاره ښودونکې چې خلکو ته لارې ښیي د دین دعوت ورکوي او مهدیه لار ورته ښودلې شوې مهدیون دا د هدا یهدی نه راځي مهدی صیغه د اسم مفعول لخه لکه موږ وایو مرمیون کم شی چې تاسو ولې هغې ته مرمی وی دارنګې مهدیون هدایت ورته کړی شوی فانطلقه نو دا جریر روان شو الیها دغه زول خلصې ته چې خلصې ته ورغی فکسرها نو هغه دغه ماته کړله ازل خلصه یې ماته کړه روانه یې کړه دا دیوالونه میوالونه والا را روان کړو او بل وحرقها او وی سوزوله هغه کوټه یې وسېځله او چې دا چتونه یې وسوځېدل دا دیوالونه والا را روان کړو اوس وګوره رسول دغه دی حضرت جریر د عملو کو د کافرو یو کوټه ده او هغه یې وسېځله خو چې رسول الله ته خبر راغی نو هغه په انکار نه کوي چې دا دی ولې داسې وکړو ثم بعث الى رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا اولیږه رسول الله ته بخبره خبر داغه وی حضرت مبارک د شارام مدله درکو د ذوالخلصې بودخانه مې روانه کړه فقال رسول فقال رسول جریر نو اوی هغه استازي د جریر غالبا د ده نامه د حسین جریر صاحب یو سړی را لیږلی و رسول الله ته خوشخبری ورکوله نو چې خوشخبری ورکوله دا د جریر د استازی نه دی دا پیغام روړونکی فقال رسول جریر وویلې هغه استازی د جریر څه وایي رسول الله ته وایي والذي بعثک بالحق قسم می دی پاغ الله چې تیرا لیږلی په حق ما جئتوک زه رانلم تا ته حتی تر دې پورې ترکتوها چې ما پرېښوه دغه ذوالخلصه دا ذوالخلصه مې پرېښوه که انه جمل اجوف لکه ته به وې دا دي اوښه بېکاره لکه هسې ظاهر کې اوښي منځ کې سم ني دقسې دغه ذوالخلصه هم اوسېځله هسې نامې نامه د کوټې د نورې سم نشته ختمه شوه اجوف ډډ ته وایي ښه ډډو چې کوم شی ډک نی ډړي او ډډ شی چې دی هغه بېکاره نو لکه ته به وایې دا دی اوښ بېکاره اجواب ټکې وایي دا بل روایت ډېر ښه جوړیږي او قاله یا داسې وایي چې اجربو لکه ته به وایې دا دی اوښه پمن چې په هغه باندې پم لګېدلی وي پم په کوم وخت چې پم لګېدلی تاسو به کتلي هغې باندې خلک رانزله پورې کوي نو دا رانزله چې پې پورې کړي نو تک توري دغسې چې تاسو کوټه اوسې ځای که نه نو دا لوګي نه دي په دې لوګو باندې دا دیوالونه تک تور شي قال نو رسول الله ووی چې فبارکه قال دا دغه وی دا راوي فبارکه نو رسول الله دعا د برکت وکړه فی خیل احمس په هغه اسونو د احمس کې چې یا الله د احمس قبیله په اسونو کې ته برکت واچې ورجالها او په سړو د احمس کې ربه د احمس قبیله اسونه د احمس قبیلې سړي دوی له ته برکت ورکې دا ټکي ووې چې اللهم بارک فی خیل احمسا و رجالها دا ټکي ووې سو پیرې خمسه مراتې پنځه پیرې هغه دا ټکي هغه وویلې د ډېر خوشحالۍ نه عبدالله ابن عمر وی دا بل حدیث دی حرق النبی صلی الله علیه وسلم اوسزو پیغمبر علیه صلات وسلام نخل بنی النظیر کجوری د بنو نظیر قبیله په مدینه منوره کې د یهودو یو قبیله ده بنو نظیر د هغوی نه مسلمانانو ګیره وکړه دوی ته په قلاګانو ننوتي و پاس دیوالونو کې ناست دلته مسلمانان ولګېدل او د دوی باغونه وسېزل خو رسول الله په انکار ونه کښه نو چې رسول الله په انکار ونه کړو نو نسبت رسول الله ته وکوي دا دو سېزل اصلي کې سېزلې مجاهدو خو دوی په انکار ونه کړو ځکه دغه دی اوس دغه دی د کافرو دغه دی کجوري دي مسلمانانو اوس یې ځلې د رسول الله په مخ کې او دې په انکار نه کوي معلومیږي دا جایز دي باب قتل النائم دا باب دی د قتلولو د یو اوده سړي المشرکې چې هغه مشرکي یو مشرک کافر سړی دی اوده دی او ته پې ورلې په دا سینه وله کېناستې او مړ دی که نو په ودو کې کافر وجل دا جایز دي که دا جایز نه دي وی بلکل جایز دي بابو قتل النائمی دا باب دی د قتلولو د ودو دی ته خلق وی اضافت د مصدر مفول ته قتلول بل سوکو کی خو مړ کی سوکو دغه ودو دا باب دی د قتلولو د اوده سړي خو کم و د المشرک چې هغه مشرکي مشرک سړی دی جنگ ورسره روان دی او دی اوده شو دا مشرک او ته پې ورغلی او په اودو کې دی ته سر وواو بلکل جایز دی حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال حدثني ابي عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال برا ابن عزب وی د یهودو یو سردار دی هغه ته خلک ابو رافع هم وی او ابن ابي الحقیق هم ورته وی دا به درته انشاءالله په دویم جلد کې پوره تفصیل سره دا مسله راشي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بد, بد عمله نه ډېر تنګ او تنګ د دې وجې نه چې دا قومونو له به ده پیسې ورکولې ډېر لوی مالدار او دا به د رسول الله خلاف کول چې دا راپاسي او د ده سره جنګ وکړي او بل به د رسول الله خلاف پروپیګنډې کولې د مسلمانانو بدې ردې به یې ویلې په شعرونو کې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې هلکه څوک دی چې دغه نه خو مخلاص کي د دې ابل ابو رافع نه نو وایي چې باس رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیږه رسول الله رهتن یو جماعت من الانصار د انصارو رسول الله یو جماعت اولیږه د انصارو الی ابی رافع قتلولو د ابو رافع ته چې تاسو لاړ شئ او ابو رافع د یهودو سردار هغه قتل کې لیقتلوه چې دوی قتل کی هغه نو دلته خو بل شانتی دي خو وروسته به درته پوره تفصیل دا راشي چې دا ملګري روان شو نو تلل تلل تلل چې دغه قلا ته ورنږدې شو که نه دوی به مخکې داسې قلا وه لکه دا ستاسو د وطن چې غونډ کلي نه به دیوال راتاو غونډ کلي نه نو ما وې دلته خو بل شانتې ده اوس ماښام شوی دی دروازه دوی بنده کړې ده دا یو ملګری مخکې ورغی او دا نورې رستو کېنولي دي عبدالله ابن عتیق نامه د دې ورغی دروازې سره ولاړ دی چې خدای یې څه به کوو په دې کې ګوره چې د دوی نه یو خر بار پاتې شوی دا کلی والا دروازه کلا وکړه د خر پسې اوس ګرځي وپسې دقه وخت کې عبدالله ابن عتیق کوی ما په سر باندې څادر واچو لکه سړی چې اودس ماتوي داسې زه کېناستم وی چې کېناستم دوی هغه خر پیدا کو خلک ننوتل هغه څوکیدار ما ته وایي چې یا لکه زر راځه که نه دروازه بندوم د دوی دا خیال و چې زه د دوی د کلي یم وایي زه ورننوتم د دوی د خرو د تړلو چې کوم ځای و هغې کې پټ کېناستم ناستم ناستم دوی سره ګپونه لګول لګول لګول دروازه یې بنده کړه یو ځای کې چابیان یې کېښوې ما وې زه چابیان خو مې مولیدلې دا خلک لاړل کورونو ته چې کورونو ته لاړل زه ورلم دا چابي مې راواغېسته دروازه مې اول نه کولاو کړه چې خیره منډه وام چې دروازه کولوي وی بیا دا دغه چې دی ابو رافع پاس بالخانه کې سره د بچو زه وروختم چې وروختم توره تیاره ده وی ما وی خدایه دا به چېرته نو وی ما داسې اواز غوندې وکړ چې ابو رافع وی ده ماته وی څوک یې بچ غرض مې وله ورکړ په توره باندې اوس اوده دی هغه ولګېد خو خوند یې ونه کړ ده چغې کړې چې چغې کړې ما راووتم چې راووتم څوک خبر نه شو بیا ورننوتم وایي ما ورته وې صاحبه څه چل دی وایي خدای دې داسې داسې که څوک راغی او ما له ګزار راکړه وایي ما وې ښه وایي دا توره مې راواغېشته په دا خېټه مې وله کېښوه او چې زور مې وله ورکړ نو په ښکته دا توره روانه وه روانه وه چې ملا یې کرپار شروع کړه دا د ملا ډوکو نه دی وایي ما وې زه خدای ګوس سره کار وشو وی راووتم وار پار مې خطا و چې وار پار مې خطا و چې پوړی کې راکوزېدم هلته سپومې وه ما وی که پوړی ختمې شوې هغه پوړی ختمې نه وې ډاز زه راوغورځېدم دا خپه مې وخته وی چې خپه مې وخته بار راووتم ملګرو له ما ورته وی چې کار خو مې وکړ خو زه ځم نه تاسو ځې او زه به دلته پټ ناست یم چې کمې پورې مې د ده د مرګ خبرونه نه اورېدلې کله چې سار شو اعلانونه وشو چې دقسې ابو رافع چې دی نو چا قتل کړی دی نو بیا زه رالم رسول الله ته دا عبدالله ابن عتیق وایي فانطلقا او دلته لږ بل شانته دی فانطلقا رجل نو روان شو یو سړی منهم د دغه ډلې نه دا عبدالله ابن عتیقو فدخل حسنهم دی ننوته د هغوی قلا ته دلته معلومیږي مخکې ننوت قال دی وی فدخلت زننوتم فی مربت پاغا غوجل فی مربت دواب پاغا زید تړلو د سارو لهم چې د هغویو غوجل نه ده چې چېرته به دوی ساروي تړل هغه ځای ته ورننوتم فدخلتو نو زه ورننوتم د واحد متکلم صیغه ده فی مربت دواب دواب په هغه ځای د تړلو د سارو لهم چې هغه د دوی د دې خرو د تړلو چې کوم ځای و هغې ته زه ورننوتم هلته خور کې پټ شوم قال عبدالله ابن عتیق وی و اغلقو باب الحسن او دې خلکو بنده کړله دروازه د قلا ثم خیر چې دروازه بنده کړه ثم انهم بیا دا خلک چې دي فقدو حمارا دوی رک یو خر لهم چې د دوی چې وی کتل یو خر نو راغلی فخرجو نو دوی اووتل او یطلبونه کتې خر فخرجتو زم وسر روتم ځکه هلته خو زه په هغه دغه کې هم غوجل کې هم اوس که دوی خر راولي او خر دلته تړي نو بیا ما ویني فخرجتو زه راووتم فی من خرج په هغه چا کې چې هغه راوتلي چې هغه څوک راوتلي زه هم پکې راوتم او ما هم دوی ته ښو چې زه هم خر ګورم اوریهم ما ښو هغوی ته انی اطلبه چې زه هم طلب کوم د خر معهم د دوی سره فوجدو حماره نو دوی اوموند هغه خر فدخلو هغوی ننوتل و دخلت زم بیا ننوتم و اغلقو باب الحسن او دی خلکو بند کړه دروازه د قلا لیلا د شپې فوضع المفاتیح او هغوی کې خود کنجیانې فی قوت په یو تاک کې کنجیانې راواغشې په یو تاخ کې کېښوې حیث اراها په هغه ځای کې چې ما لیدلې داسې مې کتلې فلما نامو کله چې دا خلک وده شو اخست المفاتیح ما را واغشت چابیانې ففتحت باب الحسن ما کولاو که دروازه د قلا ثم دخلت علیه او بیا زه ورننه وتم په دې ابو رافع اوس پاس کوټه کې د بالخانه کې نو توره تیاره ده ما لیدنه فقلت ما ورته ووې یا ابا رافع ای ابو رافعه فاجابنی هغه ماته جواب راکو چې سوی ما وی وی خدای ګو دغلته دی توره تیاره ده فامدت الصوت فتعمدت الصوت نو ما قصد کو اواز طرف ته ما قصد وکړو د هغې اواز طرف ته چې دا د کوم ځای نه اواز راغی د دغې اواز ځای ته ما قصد وکړو او فضربته ومې وو چې هغه مې ووو فصاح هغه چغه کړې دلته خو نشته بل ځای کې به راته راشي د دې ښځې غوبل جوړ کړو وی ما ونیوه چې چپ ګورې خوله ده د تانه سر پرې کوم چې چغې ونه وې فخرجتو زه راووتم چې هسې نه څوک رانشي ثم رجعتو بیا واپس ورلم چې ورلم او د آواز مې ورته بدل کو که انی مغیسون لکه چې زه امداد کوونکی یم د ده داسې وله رالم لکه ته به وایې زه د ده امداد کوم فقلت ما ورته ووې یا ابا رافع ای ابو رافعه دا څو شو وغیرت صوتي او بدل که ما خپل اواز فقال نو هغه راته ووایي ما لکه څه دي تاله چې دا دومره بې پروایې ستاسو سردار والي کیږي او ته دغسې دغه کې ما لکه څه دي تاله لامک الویلو ستا مور له دې هلاکتي چې داسې بېکاره بچی راوړی دی چې ته اوس ما له راځي قلتو ما ورته ووې ما شانو کا څه دی کار ستا قال نو هغه راته ووې لا ادري نه پوهېږم من دخل علی چې څوک ما ته راننوت او فضربني زیوالم وی ما وی خا قال دی وی فوزعت سیفی ما کې خود خپل توره فی بطنه داغه په ګیړه کې او ثم تحاملتو او میا بیا ما زور وکړ علیه په دا توره داسې زور مې پې وکړ حتی تر دې پورې اسمع چې ما واورېده الو حتی تر دې پورې قرع العظمو چې ټکار وکړو هغه دغه اواز دا به حتی تر دې پورې که د قرع یقرع معنی ټکار والی که نه قرع الباب وما ادراک ما القارعه قرع ټکولو ته وایي ما واورېده قرع العظم هغه ټکار د اډوکي هغه د ملا اډوکي ته د دغه ورسېده او هغې دا ټقار شروع کو خو قرعه کله په معنا د رسېدو سره هم راځي نو بیا داسې معنا ده حتی تر دې پورې قرعه چې دا توره ورسېدله العظمه هډوکي ته ثم خرجتو بیا زه راووتم وانا دهش نو زه حیرانم که ډېر لوی همدغه یې کړی دی سړی یې مړ که وانا دهش زه حیرانم فاتیتو سلم نو زه رالم یو پوړی ته لهم چې د هغوی وه پخوا بیا ورته ویل اندرپایه زه رالم پوړی ته لهم چې د هغوی وه لانزل منه چې زه راکوشم په دې فوقعتو نو زه په ځمکه راوغورځېدم فوقعتو په ځمکه راوغورځېدم فوسعت رجلي نو وختله زما خپه خپه مې وختله فوسعت نو وختله رجلي خپه زما خیر ګډ ګډ راتلم فخرجت الى اصحابي زه راووتم او رالم خپلو ملګرو ته ملګري خو مې بار کېنولي ما ورته وی داسې داسې کار وشو خو زه نه ځم تاسو لاړ شئ فقلت ما ورته ووی ما انا ببارح نیمه زه خوځېدونکې د دې ځای نه ما انا نیمه زه ببارح خوځېدونکې د دې ځای نه حتی اسمع الواعیه تر دې پورې چې زه واورم اواز د مرګ د ده چې دوی اعلان وکړي چې دا مړ شو فما برحتو نو همیشه ومه زه فما برحتو نو زه همیشه هم په دقه ځای کې خوځېدم نه حتی تر دې پورې چې دا سهر شو او سمعتو نعایا ابي الرافع او ما واورېدله هغه خبرونه د مرګ د ابو رافع چې خلکو دغه کول چې ابو رافع دغه شو تاجر اهل حجاز چې هغه لوی تاجرو د اوسیدونکو د حجاز په حجاز کې غټ کاروبار والا مالدار سړی قال دی وی فقمت زه د دغه ځای نه پاسېدم وما بی قلبه او نو په ما باندې څه بیماری خپه باندې مې څه بیماری بیماری نه وه حتی اتینا النبی صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې موږ رالو پیغمبر علیه السلام ته او فاخبرناه او موږ هغه ته خبر ورکړه چې حضرت دقسې دغسې ابو رافع قتل شو ما وی پوره تفصیل یې درته خیره سره د دویم جلد کې را روان دی دی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن ابي زائده عن ابيه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب او ما غدغه دی قال برا صاحب وی باس رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیګ رسول الله رهتن یو جماعت من الانصار د انصارو چاته اولیګ الی ابي رافع دغه د يهودو سردار ابو رافع ته فدخل علیه نو ورننوته په هغه د کې دا ټکې راغی په ملګرو کې ورننوت په ده باندې بل شان نوت په داخل شو په ده باندې عبدالله ابن عتیق نه عبدالله ابن عتیق ورننوت بیته د هغه کوټې ته لیلا د شپې فقتله هغه قتل کو دی کوي وهو نائمون وګوره یو مشرک دی کافر دی اوده دی او مسلمان ورغی په دې دواړو حدیثو کې راغلل او هغه قتل کو نو که مشرک اودی او ته پې ورغلی او قتل دی که دا جایز دی دا بل سرنامک دی باب لا تمنوا لقاء العدو تاسو ارزو مه کوئ د میلاوېدلو د دشمن داسې مه وایې ربه د یو غټ کافر سره مې مخامخ کې او بیا راله توفیق راکړي چې د ده سره زه مقابله وکم هلکه دا مه وایې لا تمنو تاسو تمنا مه کوئ ارزو مه کوئ لقاء العدو د دشمن د میلاوېدو د دشمن ربه د دې کافرو دپاره خپله ته دوی شي او دوی تباه او برباد کې خدایه موږ ته خلاص کې خدایه دوی ته موږ مه ور مخامخ کې د هغې وجه دا ده چې ته اوس دا وایې چې ربه موقع راولې چې دې کافرو سره زه وجنګېږم نو دې کې یو نقصان دا دی چې تا اتکال او بروسه په ځان وکړه او په میدان جنگ کې مسله دا ده چې په ځان به بروسه نه کې په الله به اعتماد کې دویم دا دی چې په قلت اهتمام ته چې وی ربه مال له دشمن را مخکې کې چې زه ورسره وجنګېږم نو دا خو ته بېپروایي کې په جنگ کې خو به ډېر اهتمام کې دویمه دریمه خبره دا ده چې د دې نه خو دا معلومیږي چې د دشمن ته کمزوری ګوري حال دا دی چې د جنگ مسلې څه دي هلته دا دي جنګ ته به دشمن ته به دغه نه ګوري کمزوری به نه ګوري نو د دې وجې نه تمنا د مرګ کول نه دي پکار یا دا جنگ تمنا کول نه دی پکار د دشمن سره د میلاویدو تمنا نه ده پکار او که میلاو شوې وسره نو بیا توره کوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه به وی چې الله پاک ما ته عافیت راکی او زه د الله شکر وباسم دا زما خوښ دی د دې نه چې الله ما مبتلا کی په یو مصیبت او زه صبر وکم په یو مصیبت باندې ته مبتلا شوې او صبر دی وکړه دې کې مجر دی خو که الله بده باندې احسان وکړو په احسان کې تا د الله شکر ادا کړو نو دی وایي چې الله په ما باندې یو احسان وکړي او زه د الله شکر ادا کم دا ما ته محبوب دی د دی نه چې الله ما مبتلا کړي په یو مصیبت کې او زه صبر وکړم خا نو لا تمنو تاسو تمنا مکوئ لقاء العدو د ملاوېدو د دشمن تر دې پورې یو مسله ده د دشمن صفونه ولاړ دي صفونه کتار تاسو که دې طرف ته صف ولاړ دی د هغوی هغه طرف ته صف ولاړ دی یو مجاهد میدان ته روزي مبارزه کوي اعلان د مبارزې کوي کافرو ته وایي څوک شته دی چې زما مقابلې راشي دا اعلان د مبارزې دا صحیح دی که نه دی صحیح زمونږ بعضې اکابرین دې ته هم صحیح نه وایي خو بعضې لکه حسن بصري او دا نور عام علما وایي نه دا جایز دی خو دا ځینې خلک وایي دا هم تمنا د مرګ ده خو د هغې جواب دا دی دا تمنا د مرګ نه ده دا خو میلاویدل دي دشمن سره میلاویدل دي نو چې میلاو شي بیا خو به توره خوځې بیا خو به توره کې دا آزاد شوی مریو د عمر ابن عبید دا سالم د عمر ابن عبید مریو بیا هغه آزاد کو او د آزادېدلو نه پس بیا د ده منشي وښه دی وی کنتو کاتبا ومه زه منشي له د دې عمر ابن عبید د عمر ابن عبید ته به چې څه خطونه رالل ما به پړول دا د علاقې ګورنرو قال دی وی کتب الیه خط الیکو الیه زما دی بالدار تا دی عمر ابن عبید تا کتب الیه خط الیگه دتا چا عبدالله ابن ابی اوفا عبدالله ابن ابی اوفا دا صحابی دی دی عبدالله ابن ابی اوفا زما دی بالدار تا خط رولیگ کلا حین خرجه چې کله دا عمر ابن عبید اوت الی الحروریه حروریه ته د عراق سره اخواته یو علاقه ده دغه ځای کې د خوارج نه دي خوارج دا یو غلطه فرقه وه هغې ته به دغه وې دغه دا حروریه علاقه ده او په دغه علاقه کې د دوی مرکز و نو دا عمر ابن ابي عبید د دې خلکو د ختمولو لپاره ورغی فوجونه هم ځان سره بوتله چې دا ختم کو خیر خط راغی فقرأته نو دا سالم وی ما پړاو که دا خط فاذا فیه ناګنه په دې خط کې دو چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا پیغمبر علیه السلام فی بعض ایامه په هغه بعضو ورځو د هغه کې مراد د ورځو نه دلته دي جهادونه په هغه بعضې جنګونو د هغه کې التي هغه جنګونه لقیه فیها العدو چې هغه میلاو شو په هغې کې د دشمن سره د رسول الله په جنگونو کې یو جنگو چې په هغه جنگ کې رسول الله د دشمن سره مخامخ شو نو دا حدیث تاسو مخکې ویلی چې رسول الله سلم به په اول ورځ کې جنګ ونه کو نو بیا به انتظار کو بیا به جنگ نکو نکو عمله به نه کوله چې کمی پورې به زوال نو شوي نو وانت انو انتصر رسول الله انتظار وکړو حتی تر دې پورې مالت شمسو چې نور ووړید ثم قام بیا ادرید فی الناس په خلکو کې فقال وی وی یا ایها الناس ای خلکو لا تمنو تاسو تمنا مکوئ لقاء العدو د ملاوېدو د دشمنه د دشمن چهره به داسې دشمن راته را مخامخ کې اگر چې دا څه حرام نه دي خو دا غیر مناسب دي ښه ورنه ډیرو مجاهدو دا تمنا کړې ده دا به درته راشي یو مجاهد دی غالبا احد ته دی روان دی دوه مرګري سره دی یو وی زه به دعا کوم تامین وایه بل وی زه به دعا کوم تامین وایه نو هغه یو پکې دا وی ربه سهار له جهاد دی یو مضبوط یو پالوان کافر راته را مخامخ کی هر سړی د خپل دغه کوي چې راشي او زه او هغه سره پرزونې وکړو وکړو وکړو او آخر کې دی بیا ولګي ما مړ کړي او دا غوږونه هم رانه پرې کړي او دا پوز او شونډې هم رانه پرې کړي دا دعا کوي او پر ورځ د قیامت چې زه الله ته پیش شم چې پلانیه دا به درته راشي چې زما د دین خدمت تا څه کړی دی نو زه به ورته دا څه پیش کړم چې ربه دا مې کړی دی وصل الله العافیه او سوالو کې د الله نه د عافیت خدای د دې مصایبو نه خلاص کې خیر دا خو تمنا مخکې مه کوئ خو که درته موقع راله فاذا لقیتموهم کله چې تاسو میلاو شوی د دې کافرو سره نو بیا فصبرو بیا منډه مه وهئ فصبرو تا صبر کوئ داسې نه چې اول مونږ وایو خدایه پاکه جهاد دغه کې چې لاړ شو چې بیا لاړ شي بیا راتښتې وعلمو پوه شئ ان الجنت چې یقینا جنت تحت ظلال السیوف دا د لاندې د سورو د تورونه دا د دشمن توری نه دي چې دا داسې اوچته شي او خراب بیا اوچته شي خراب هلکه هغلته کې ودرېږه ما ډرپوک سړی هلته ودرېږي نه راشه دې تورو ته نږدې د دې لاندې دغه دی جنت دی ثم قال بیا رسول الله دعا کوي سوي اللهم منزل الكتاب یا الله را لیګون کی د کتاب هغه کتاب چې د دنیا او د آخرت خیر دی پکې و مجری الصحاب او ای روانون کی د ورځې د ریځې هغه ریځ چې الله روانه کی او ستاسو علاقې ته راشي او باران راوورئ د دنیا فیدې وهازم الاحزاب او ای شکست ورکوونکي یا ډلې د کافرو ته ای نازلوونکي یې د کتاب روانوونکي یې د ورځو چې د ورځې روانې کړي دي شکست ورکوونکي یا کافرو له څومره لوی احسانات دی او څومره لوی طاقت دی احزمهم یا الله زمونږ دی دشمن ته شکست ورکا وانصرنا او یا الله ته زمونږ نصرت وکړه علیهم په دوی باندې وقال موسی ابن عقبه موسی ابن عقبه دا وی چې حدثني سالم حدیث بیان کما ته سالم آغا زیک ام دا موسی ابن عقبه روایت تی ابو النصر چې دغه کنیه د ابو النصر قال دی وی کنت کاتبا لعمر ابن عبید اومز منشی د عمر ابن عبید فتاه کتاب عبدالله ابن ابي اوفا نو راغې د ته خط د عبدالله ابن ابي اوفا چې ان رسول اسلم چې د الله پیغمبر قال هغه ووی چې لا تتمنوا لقاء العدو تاسو تمنا مکوئ د میلاویدو د دشمنه وقال ابو عامر حدثنا المغير ابن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دلته لا تتمنوا لقاء العدو تاسو تمنا مکوئ د ملاویدو د دشمن و اذا لقیتموهم خو چې کله وسره ملو شوې نو بیا زمریان شي فصبرو بیا صبر کوي دا استاد صاحب بل سرنامک دی باب الحرب خدعتون د خې زور د دال غړندې خدعتون معنی کوي دوکه فعلتون للمرت یو ځل چې چا سره دوکه وکړي نو دا خدعتون شو او که دا خدعتون شوم صحیح ده د ښې پیښ د دال زور هم صحیح ده مسله داسې ده چې کله د دشمن سره تاسو میلاو شئ یا په دشمن حمله کوې نو ګرې فورا په وسله باندې شروع مه کوې ښه اول چل وکې چل دوکه موکه چل مل دا ورسره وکې کیدی شي په دې دوکه او په دې چل باندې د دوی سره خپلو کې بېتفاقي راشي او چې بېتفاقي راشي بس په خپله به تښتي که چلونه هم وکړه وارس هم وکړل او بیا هم کار ونه شو نو بیا توري ته لاس کېښه نو باب دا باب چې دی هغه دا دی چې الحرب جنگ چې دی خدعتون خدعتون دا دوکه دوکه یا دا خدعتون کې خدعتون معنا دی دوکه ورکوونکې هلکه جنګ کې ګورې وي خوسېږې ښه جنګ سړی دوکه کوي ته به وایې فتحه به زما میلو شي هغه به درته دغه میلو شي شکست ته به وایې زه به دونه دونه سړي مړ کړم هغه تا نه دغه شي مړه شي حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول پاک وی چې هلاک کسرا هلاک شو کسرا بچا کسرا هغه هلاک شو او ثم لا یکونو بیا به پیدا نشي کسرا کسرا باچا کسرا دا د دې فارس حکومت نن چې د ایران دی د دې علاقو بادشاه کم سړی به چې د فارس حکومت بادشاه و هغه ته به یې کسرا وي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته خط ورولېږ دې بدعمله د رسول الله د خط ډېره بیزتي وکړله رسول الله ورته خیرې وکړې چې خیرې وکړې هغه مړ شو وپسې د هغه زوی راغی هغه مړ شو نو رسول الله وایي کسرا باچا هلاک شو او انشاءالله دوی به بیا برقرارې نه وي ثم لا یکونو بیا به موجود نشي کسرا کسرا هسې برینان به راشي به هم ختمي بعده پس ددنه و قیصرو او قیصر چې دی دا اوس نوې خبره کوي ښه و قیصرو او قیصر باچا د روم باچا چې دی لیهلکنه هغه به خامخا هلاک شي ګوره د کسرا باچا باره کې وایي هغه هلاک شو ځکه هغه د رسول سم په دغه کې زندګۍ کې مړو او قیصر باچا چې دی ژوندی و نو وایي دی به آینده دپاره هلاک شي او ثم لا یکونو بیا به موجود نشي څه د قیصر و قیصر بعده پس د دی نه همدقسې وشوه دا شام نه دی او دا بیت المقدس دا علاقې ټولې د دغه سره وې د روم سره دا استنبول نه دی قسطنطنیه چې ورته وایي دا ټولې د روم سره وي جهادونه وشو وشو دا علاقه هم د شام هم خلاص شو مصر هم خلاص شو قسطنطنیه او دا ټولې علاقې د خلاصې شوې ولتقسمن او خامخا تقسیم بکړی شي ولتقسمن او خامخا خامخا تقسیم بکړی شي په مسلمانانو کې کنوزهما خزانې د دې دواړو د کسرا باچا او د قیصر باچا خزانې به په مسلمانانو باندې تقسیم شي فی سبیل الله په لار د الله کې خو رسول الله صحابه ته چل خی وسم الحرب او نامه کې خو د رسول الله جنگ ته الخدعه دوکه چې هلکه جنگ دوکه یي ښه چل به کې په چل به دشمن وی یوازې په زور باندې ګورې نه والي کیږي ښه چل وسره وکړي او دغه حدثنا ابو بكر ابو بكر بن اسلم قال حد اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ان حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه خیال کوي د امام بخاری استاد څوک دی ابو بکر ابن اسرم دی به پې بیا راځي خبره ورسېده ابو هریره ته قال ابو هریره وی سم النبی صلی الله علیه وسلم نامکې خو د پیغمبر علیه السلام الحرب جنگ ته الخدعه دوکه یا الخدع الخدعتو دوکه ورکوونکي چل به کې په چل به درته دغه حاصلیږي فتحه قال ابو عبدالله امام بخاری وی په دې سند کې زما استاد څوک دی ابوبکر وی دا پیژنې ابوبکر دا زما استاد ابوبکر چې دی باب باب الکذب فی الحرب الکه په میدان جنگ کې دروغ ویل جایز دي که نه دي جایز جنگ شروع دی او په جنگ کې ته دروغ وی او جنگ شروع دی او خرپار دی او ته یو کافر ته ووی او ستاسو زر کسان یې د ته وی تاسو څومره یې ته ورته وی درې زره کسان یو ا ده ته وایي نور کومک خو به دله را روان نی ته ورته وایې نور کومک هم راله را روان دی ا ده ته وایي تاسو کې وسله څومره ده اوس لس توري ته وایې موږ سره سل توري دي دا دوکه ده که په میدان جنګ کې چې کافرو ته دروغ ویل دا جیز دي دا یو څو ځایونه دي چې په هغې کې دروغ ویل جیز دي یو میدان جنګ الکسبو دروغ ویل فی الحرب په جنگ کې چې روان جنگي او ته یو کافر ته خبره وکې او دروغ ورته وې دا صحیح دي یو سړی دی ورسره جنګېږي هغه تا ته مخ دی او ستا هغه ته مخ دی ته چې پې ګزار وکې هغه نغه کوي ډال د ته ونیسي ته ورته وایه دا رستو سړی ته اواز کوي خو چې هغه شات مخ داسې وردي او ته وله خرپ ورکې او د هغه وله ووهې اوس څوک ورته اواز نه کوي ته ورته وایه دا رستو سړی ته دغه کوي اواز کوي دروغ ورته ووایه دا جایز دي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جابر صاحب وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې یو داغ سخت دشمنو دا بل نه دی یو خو تیر شو ابو رافع یو دی د یهودو سردار دی کعب ابن اشرف دنه رسول الله ډیر سخت تنګو ها ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر قال هغه ووی من لکعب ابن اشرفه څوک دی د پاره د کعب ابن اشرف څوک شته دی چې د کعب ابن اشرف پسې ورشي او د ده فیصله وکړي من څوک دی لکعب ابن اشرف د پاره د ختمولو د هغه کعب ابن اشرف کعب ابن اشرف ما درته ووی د یهودو سردار وخه او دې منافقانو او دې ټولو به د رسول الله په مقابله کې فیصلې د لوړې فانه یقینا دا کعب چې دی قد آز الله هغه تکلیف رسول دی د الله دین ته ورسوله او د الله رسول ته دی غټ بد عمله و دا به شعرونه وي شعرونه او په هغه شعرونو کې به د مسلمانانو د ښځو دا بد وي دا داسې دي او دا داسې دي چې دا خبره یې وکړه نو قال محمد ابن مسلمه یو سړی راپاسید محمد ابن مسلمه دا ډیر بهادر سړی و ریاضه دا هغه کس دی چې په ذل دغه نه دی حدیبیه چې په حدیبیه کې شپېته یا اویا کسه دشمن د شپې راغی او په دې یو سر باندې دا هغه ټول ګرفتار کړو نو اوی محمد ابن مسلمه چې حضرت د ده قتلول ستا خوښ دي اتحبو آیا ته خوښوې ان اقتله چې زه یې قتل کړم یا رسول الله ای د الله رسوله دا ستا خوښه ده چې زه قتل کم نو قال نعم رسول الله سلم راته وی او نو دام ډیره لویه واقع د حق قتل د کعب ابن اشرف دی به پیل ته سرنامک دی دویم جلد کې ډیره لویه واقع ده قال دا راوی وی فاتاه دا محمد ابن مسلمه راغی کعب ته اوس راغی نه دلته خو داسې نور څه نشته دغلته که نه قال نعم نو پسې قال دی او پسې قال دی خان هغه برستو بل روایت کې راځي نو فاتاه دا محمد ابن مسلمه راغی کعب ابن اشرف ته اصل کې رستو را روان دی هغه رستو دی چې کله دی ته نو رسول الله ته وی حضرت زه خو به لاړ شمه خو ما ته به اجازه یي چې ستا په باره کې ورته دروغ ووایم چې ستا باره کې ورته څه دروغ ووایم اجازه به یي رسول اسلم ورته وي او ووایې ورته فقال نو دا محمد ابن مسلمه راغی کعب ابن اشرف ته وی هلکه څه چل دی وی بچیم نارو دغه دی دانې هم نشته او بل څه هم نشته او رسول الله ورته ښیي چې دا سړی چې راغلی دی نو په ډېر مشقت او تکلیف کې اچولي یو او دا دروغ ورته وایي د دې دپاره ورته دروغ وایي چې لږ په ما باندې دې ادبار وکړي نو کعب ابن اشرف ورته وایي ما درته نه وې چې دا سړی مه راولې او دا به هم ستړي کي او ګوره نور به هم تاسو له تکلیفونه درکوي نو دی بیا ورته وایي حضرت څوک اوس وله مرګتیا هم کړې ده نو شرم دې پرېښودی شو نه ګورو به چې د دا آخري انجام څنګه کیږي خیر دا خبرې کېدې دلته خو لږ نشته بل ځای به درته راشي دې خپلو ملګرو ته وایي مخکې یې ورته ویلي چې زه به دی د سر د ویښتو نه نیسم او چې زه درته اشاره وکړم نو خراب به ورکوې ما به وروسته پوره تفصیل دی دا دغه ورته وایي محمد ابن مسلمه چې حضرت تا نه خو ډېره زیاته ښایسته خوشبویي ځي وایي خبر نه یې د پلانی نواب لور ما کړې ده او د هغې سره داسې داسې خوشبویې دي وایي ښه وایي دا سر خو دې لږ را دې خوا که چې بوی یې کم هغه ورته دا سر را دې خوا که چې بوی یې کوئ وا وا وا وا څه ښایسته خوشبویي ده بیا لږ وروسته ناست دی وایي بیا ورته وایي دا سر خو دی لږ را دې خوا که چې بوی کم ده پریښی و چې سر یې ورته رانږدې که ده په دې ویښتو کې دا ګوتې ورکړې او کلک یې ونیوه داسې کلک او هغه نورو ته وایي دونه کوم تکړه شئ بس چې د کور نه بار بچې یو څو خره پې ورکړه بس دغه یې کړو ختم یې کړو دوی ته مدینې ته راغلل ښه فقال دی محمد ابن مسلمه ووی دی کعب ته وی ان هذا یقینا دا سړی چې دی رسول الله خی ان هذا یقینا دا سړی چې دی یعنی مقصد د ده په هذا سره څوک دی النبی صلی الله وسلم پیغمبر علیه السلام دا سړی چې دی قد قد عنانا هغه په مشقت او په تکلیف کې اچولی یو منګه مړه یو غم نه دی نو کله وی دا صدقه راوړی او کله وی دا چانده راوړی او کله دا وی وسألنا صدقه او د سوال کړی دی زمونږ نه د صدقې بس هر وخت صدقه راوړی او صدقه راوړی قال دا راوی وی فقال نو دی کعب ابن اشرف وته ووی چې ودرېږې پته به مو لګي و ایزن همدغه رنګې والله په الله قسم چې لتملنه تاسو به ستړی شئ د ده نه ملال دی ته وایي چې د سړي زړه ستړي شي لتملنه ستاسو به زړه ستړي شي د دنه قال نو دی ورته بیا وایي چې څوک اوسو فانا قد اتبعناه یقینا موږ اوس د ده تابعداري کړې ده پرېښودې شونه فنذکره نو موږ به ذکر کوو د دې چې ان ندعه موږ به پرېږدو پریدو یې چې اخري انجام یې څه دی حتی ننظره تر دې پورې چې مونږ وګورو چې دې کامیابیږي که ناکامیابیږي الی ما یسیر امره هغې ته چې را واپس شي هغې ته د ده کار ایا د ده کار کامیابی ته واپس کیږي که د ده کار ناکامیابی ته واپس کیږي خیر دا خبرې کولې کولې کولې فلم یزل یکلمه همیشه او دا محمد ابن مسلمه چې د هغه سره خبرې کولې او تاسو ته مه ووایي که نه بیا د سر د ویښتو نه کلک ونیو حتی تر دې پورې استمکن منه چې د قدرت حاصل کو د کعب ابن اشرف نه او فقط له بیا سکه بیا قتل کو او دا دروغ ورته وایي که نه موږ د دې پیغمبر نه تنګ شوي یو موږ نه داسې کوي او موږ نه داسې کوي ځای بس دی